وګوره معارف السنن ته په ترمذي باندي وګوره بذل مجهود ته د خلیل احمد سهارنپوري صاحب په ابو داود شریف باندې وګوره فتح الملهم ته د شبیر احمد عثماني صاحب په مسلم شریف باندې وګوره کنه وګوره فیض الباری ته د شانور شاه کشمیری صاحب امالی خو مقصد دا دی چې بخاري باندې ته رئیسه کنه کوم کوم او د وروستنیو خو ما پکې شماره مله خوش په دې دې مونږ علماء دیوبند څه کمال خو یو کا کوم فصیح عربیت سره چې دې بذل مجهود د معارف السنن او دغه چې کله د عربو دنیا ته لاړل دا اوس ټول مصر چاپ کوي مصر بیروت لبنان چاپ کوي او هلته دونه مقبول دي چې دا لاړل هغه په خدای یقینو که چې هغه خلک حیران و چې دا څنګه خبره ده چې دا عجم او دونه فصیح چېرته یې غلطي نه شوی اجلاسونه یې په کښېنول چېرته یې غلطي په جلدونو کې نه شوی میندولی نحوي صرفي عجیب حیران و داسی کار علماء دیوبند چه که په دی باندی وکړو نو داسی یعنی خشکی نده پکار چه صرف وچ فقیه یا بیا صرف وچ محدث نه دواړو کی شاه صاحب وایی چه چه پکار ده او مقصد دا ده چه دا شان خدای پاک دی مونږ هغه پیر پیر او مرشد حضرت مفتی صاحب خدای پاک پی صحت ورته ورکی دا شان خدای پاک په ده کی چو کړی وو چې الحمدلله د فقه کافی علم د فقه کی لوی ورته باریکی او دقت او په حدیثو کې مقصد دا چې بیا د محدثینو یو غټ تیږې پایې محدث هم او دا ډیر کمی چې ورته دواړه خدای پاک په دغې درجې کې ورکړي وګورو په مقصد دا دی چې وګرځو وګرځو داسې به ډېر کم ملیان چې کو مینده کو چې ورته په فقاهت کې الله تعالی مقصد دا دی چې یو ګونه اجتهادي درجې فقاهت خدای ورکړی او په حدیثو کې یو ګونه ښه محدثانه انداز چې دا ډېر کمی چېرته په ګوتو باندې ګڼل سي داسې ښه جي ورپسې وذلک قول الحسن ښه جي ومن کان من اهل التخریج نو داسې خبره وه نو اوس شاه صاحب وایی ولا ينبغي لمحدث اوس یو محدث لپاره دی اوس دواړو ته طریقه ورښی شاه صاحب ولا ينبغي لمحدث یو محدث سړي لپاره دا مناسبه نه ده ان يتعمق بالقواعد التي احکمها اصحابه یو محدث سړي لپاره دا کافی نه ده او شاه صاحب یو نصیحت ته ما خپله کتلی ده زه یې اوس ورنه ویرده حضرت شاه صاحب رحمه الله دا نصیحت ته چې روزانه د سړی د قرآن او د حدیث لږ لږ مطالعه اګر که واړه کتابونه ښایی خو لږ لږ مطالعه دې د قرآن او د حدیث دا دې باقاعده سړی ورسره چه ساتی جاری ساتی بیا به مقصد دا دی چه په علم کې دغسې چه وي فیض وي دا نه چه خامخا ماته هغه کتاب راکړي بیا به زه حدیث مطالعه کوم لا د قرآن نه نه دا ضروري خو نه ده قرآن او د حدیث مطالعه دې لږ لږ سړی چه ساتی دغسې جاری ساتی ولا ينبغي لمحدث اوس رایسا یو محدث دپاره دا کار نه ده مناسبه ان یتعمق چې دی تعمق وکړي گہرائی تلار سی بالقواعد اللتی پا ایغو قواعدو کے احکمها اصحابه چا اغا قواعد مضبوط کری وی اصحاب دی حدیث اوس چې محدثینو کوم قواعد ایښي دي یو محدث ته دا نه ده پکار چې دی په دې قواعدو کې بالکل حد درجې چې وکړي تعمق وکړي حد درجې تعمق وکړي دارنګې ولیست مما نص علیه الشارع حالانکه هغه قواعد داسې دي چې په هغه باندې شارع څه نص نه وي بیان کړی اصحاب الحدیث قواعد ایښي دي نو کوم ضرورت ته چې ته څومره تعمق پکې ته کوې فیرد به حدیثا او قیاسا صحیحا او بیا دی د هغو قواعدو په رڼا کې سبا یو حدیث او یو قیاس صحیح څه کړي بیا رد کړي او دونه تعمق په هغه خپلو اسلافو په قواعدو کې دونه تعمق وکړي چې بیا یو صحیح حدیث بیا په هغه سره دی چې رد کړي لکه یو مثال مونږ ته شاه صاحب پیش کا چې مونږ په دې خبرې دماغ کلاو شو دی وایي که رد ما فیه ادنا شایبة الارسال لکه رد کول دی هغه چې په هغه کې ادنا شایبه د ارسال او د انقطاع وي مثال یو حدیث کې لږ غوندې شوبه د انقطاع او د ارسال ده اوس ته وایې چې بس دا حدیث صحیح نه ده نه نه دونه تعمق پکار نه ده دونه تعمق په قواعدو د اسلافو کې نه ده پکار چې منقطع او مرسل به بالکل نشي معنی نه نه ولې منقطع او مرسل خپل چې دي شرایط دي د مراسیلو خپل شرایط دي او د منقطع هم چې دي خپل شرایط دي ولا ينبغي لمحدث نه ده مناسب یو محدث لپاره ان يتعمق بالقواعد التي احکمها اصحابه لشائبة الانقطاع فی روایة البخاری ځکه چی په روایت دی بخاری کی دی وایی چی شبهه دی انقطاع ده امام بخاری چی کوم سړی نه نقل کړی ده نو دی وایی چی دی امام بخاری هغه ته ملاقات ثابت نه ده نو ده پکی ته چه کړی ده انقطاع کړی ده د تابعین هر کمی درجی څه چی یو راوی ساقط کی بیا دی ته چه ورته وایی انقطاع هو الذی فی اسناده قبل الوصول الی التابعی راو لم یسمع من الذی فوقه چی داسی یو راوی چی اغما فوق نه نیار ویدلی تابعی نه کمی درجه کی نو دلته امام بخاری صاحب په دی بخاری کی دا حدیث نقل کړی او دی وایی چی په دی کی شبه دی انقطاع او دی ارسال ده لهذا دی وجه نه دا حدیث قابل قبول نه ده نه نه داسی تعمق کول په قواعد دی نه سړی دا چیرته قرآن ویل دی یا حضور ویلی دی دا قواعد خو محدثین و اصحاب ایخی دی نو دی کی به دونه تعمق سړی نه کوي فإن مثله انما يسار الیه عند التعارض ها البته دغسی خبره بیا مقبوله یی خو تعارض په وخت که دغسی یو حدیث بل حدیث سره تعارض رایسی نو تعارض په وخت باندې بیا دا شبه دی انقطاع او دی ارسال دا بیا چی وی قابل قبول وی وکا قولهم الک دا قول دی دوی فلان احفظ لحدیث فلان من غیره اوس دی محدثینو یو قاعده ده چی دو دا ټکی وکی کنه چی فلان احفظ لحدیث فلانی چی دا فلانی دا احفظ دا لپار دی حدیث دی فلانی دا احفظ دا بس بیا به دوال ته ترجیح ده چې بیا کوم حدیث را نقل کړی دوال ته به ترجیح که بل یو محدث ایغ سړي نه روایت کړی که په ایغه کې زر وجې دي ترجیح ایغه ته به نه ګوري او دغې ته به ګوري نه داسې به تعمق په دې قاعدې کې سړی نه کوي لکه اوس مثال په طور باندې مونږ مشر حضرت صاحب نه حدیث ویله نو اوس یو سړی دا وایي چې فلانی چې دا د فلانی طالب دا احفظ ده د حدیثو د مفتی صاحب ای حدیثو احفظ ده نو بس اوس یو حدیث ته ایغره نقل کړی ده او یو حدیث ته بل ملګري نقل کړی ده اوس ته وایې چې بس ایغ واړه به خامخا امانه شي ځکه چې هغه د ایغه پاره حفظ ده او ده وایي او که په ده کې نور زر وجې دي ترجیح ایغه ته قبولیت نه ورکوي خو دا ټکی وینې چې محدثینو ویلي دي چې دا ټکی څوک وکړي چې فلان احفظ لحدیث فلان نو بس بیا به د ایغ راوی حدیثو ته د ایغ مقصد دا شیخ نه چې روایت کوي ایغ راوی حدیثو ته به ډېره زیاته څه ترجیح حاصلوي نه سړی بیا دا ویني دا بلکې چې د زر وجودې ترجیح دي هغه نه ویني نو دغسې تعمق په سړی نه کوي هسې په مسئلې باندې مو سر خلاص ګوره عجیب بحث ته نایابې کیسې دي شاه صاحب داسې چېرته بحث نه کوي چې هسې سړي وخت څه کوي ضایع کوي دونه نایابې کیسې کوي چې څه ووایه شاه جي نو دی وایي باللفظ ډیر کم حدیث اکثر روایتونه بالمعنی دی او اوس تی معنی و اعتبار به کاو چی کوم بیا په یو حدیث کې غټ مقصد و هغه ته به کتل نور داسې نری نری هغه ته نه دی کتلی چې دالته دالته فی راغلی دا یا ثم یا فلانه یا فلانه وکان اهتمام جمهور الروات عند الروایت بالمعنی برؤوس المعانی دو اهتمام با په وخت چه روایت بالمعنی که هغه رؤوس المعانی ته او ظاهر معانی ورته به دون الاعتبارات التی یعرفها المتعمقون او هغو اعتباراتو ته به دوی ډیر نظر نه کاوه چه هغه صرف متعمقین دی هغه پیژنی من اهل العربیت فاستدلالهم نو استدلال د دوی په نحو د فا سره یا واو سره یا تقدیم د کلمې یا تاخیر د دې سره ونحو ذلک من العمق دا به د تعمق نه ګاڼه شي چې نه ولې دې حدیث کې ګوره فی راغلی ده فا داسې او دې کې ګوره ثم راغلی او فلان که دغسې داسې په دې سره مقصد دا دی چې یو بل حدیث رد کول او دغه اخیستل دا په مقصد تعمق ګاڼه وکثیرا ما یعبر الراوی الاخر عن تلک القصه او ډیر کله ته مثال په طور باندې یو بل راوی تعبیر وکړي د دې کیسې نه فیاتی مکان ذلک الحرف بحرف آخر نو دې حرف په ځای باندې مثال بل حرف راړي والحق ان کل ما یاتی به الراوی او حق داده چی هر هغه چی هغه باندی راوی راتګ وکی فظاهره انه کلام النبی صلی الله علیه وسلم ظاهر د دی داده چی دا کلام د نبی علیه السلام ده فان ظهر حدیث آخر او دلیل آخر وجب المسیر الیه نو بیا که چیرته ظاهر څه حدیث آخر یا دلیل آخر نو وجب المسیر الیه بیا به هغه طرف ته سړی چکی مقصد داده چی تک کوي هلته د پنکای لږ دی طرف ته کړه نور دا بس صحیح ښه جی دارنګ رایسا دا خو دی ایغا محدثینو ته بیان کړ اوس فقهاو ته راغی چې فقها دې لږ خیال کوي کنه داسې نه ولا ينبغي لمخرج ان يخرج قولا لا يفيده نفس كلام اصحابه یو صاحب تخریج دې پاره دا مناسب نه ده چې دا یو قول تخریج وکړي لا یفیده نفس کلام اصحابه چه هغه د ده هغه اصحابو کلام د هغه لپاره ظاهرا مفید نه وي یعنی مثال څه دی امام احمد صاحب مثال امام کرخی صاحب رئیسی دا اصحاب تخریج دی یا مقصد دا ده چه مبسوط سرخسی صاحب هدایه وغیره دا سه رئیسی او مقصد دا دی چی دی د یو خپل فقی په مسئله باندې چه وکی تخریج وکی نو ده ته پکار دا ده چه داسې قول تخریج دې نه کړي چې هغه د هغه د اصحابو د کلام نه فهم کېږي نه هسې په تکلف یې جوړوي نه داسې تخریجونه دې نه کوي ولا ينبغي لمخرج او مناسب نه دیو مخرج دے پارا صاحب تخریج دے پارا ان یخرج قولا کہ دے تخریج دیو قولو کی لا یفیده نفس کلامی اصحابه چاہا نه فایده کوي نفس کلام د اصحاب د ده ولا یفهمه منه اهل العرف والعلماء باللغة او نه هغه اهل عرف او علماء باللغت هغه معنا نسي ورنر فهم کولای او دی داسې یو تخریج له هغې فقهي جزئیې نر وکړي نه داسې دې نه کوي ويكون بناء على تخريج مناط او حمل نظير المسألة عليها مما يختلف فيه اهل الوجوه وتتعارض الآراء ولو ان اصحابه سئلوا عن تلک المسئلة ربما لم يحملوا النظير على النظير لمانع وربما ذکروا علة غیر ما خرجه او داسې دې نه کوي چې مثال په طور باندې يو فقيه راشي او د خپل صاحب مذهب هغه لوی مشرانو يوې فقهي جزئيې باندې تخريج کوي خو داسې تخريج د مناط په څېر وکړي داسې علت په هغې څېر وروغواړي چې که سبا دې خپله چې هغه چا مصرحه مسئله ويلې ده که نه چی که سبا دی هغه نه خپله تپوس وکړی چی دی دی کیسه علت کوم ګڼلی ده نو هغه دی هغه علت نه علاوه پکی څه وایی او یا داسی یو فقی راشی او مقصد دا ده چی دی مخکینی بل فقی په مسئله باندی دی څه کئی خپله دا یوه جزئیه ور قیاس کئی نظیر بولی خو داسی نظیر بولی چی که سبا خپله مقصد دا ده چی هغه هغه صاحب د مسئلې مصرح بها والا یی چی ته ورته ووایی چی دا د هغه نظیر ده نو دی وایی چی نه نه دا یی نظیر نه ده نه داسی مسئله ګوره دا تخریج بیا خپل اقسام تخریج کله په دی طریقی سره کیږی چی د یوه فقیه په کلام سړی تخریج کړی کله دا طریقه وی چی هغه علت پیروغاړی چی هغ فقیه هغی مسئلې مصرح بها کی کوم حکم دی پاره علت جوړ کړی ته به په دی خپلی جزیه کی مقصد دا چی هغه علت دی حکم پاره څه کی جوړ کی او کله به نظیر په یوه نظیر یعنی یوه جزئیه به اوس پیشه سی په بل شی نو دی نظیر به مونږ په سابقه جزئیاتو دی فقهاو کی وګورو بیا به دا په هغه باندی ور حمل کړو نو دی ته به وایی حمل النظیر علی النظیر حمل النظیر علی النظیر تاسو په دی خبری پوه شوی ښه جی نو دی وایی ویکون بناء علی تخریج مناط او وی به بناء په تخریج دې ښه دي چې دی داسې وکړي چې بنا وکړي په داسې تخریج د منات باندې یا حمل د نظیر د مسئلې باندې په دې باندې مما دې غنا یختلو فی اهل الوجوه چې په هغه کې اهل وجوه خلکو اختلاف کړی وتتعارض الآراء په هغه کې آراء مختلفي داسې منات او داسې حمل النظیر به نه کوي ولو ان اصحابه سئلو اکه چېرته اصحابو دې دنه دا سوال وکړی چې خپله ددې مسئلې بابت کې ربما لم يحملو النذير علی النذير نو ډېر کله ته دو بیا دا نذير په نذير نه حمل کوي لمعنی ان دې چې معنی دې وجه نه دا که عبارت ځنو نسخو کې غلط ده دا ربما لم يحملو ده دا نون غلط ده پکې او لم نه ده پکې اچولی ځنو نسخو کې او بیا النذير علی النذير لي معنی ان ده دا الف ورنه چکو کټ کو بس بیا عبارت چه سی صحیح سی وربما ذکرو علتا ادی سره ته دو ذکر کی دا چه یو علت غیر ما خرجه هو چه هغه غیر وی دی اغنه چه در باسلای دا وانما جاز التخریج هذا تخریج چی جائز دا لانه فی الحقیقت من تقلید المجتهد دا په حقیقت کی تقلید دی اغه مجتهد وی دا اوس ما بعد فقها چی دی ما قبل فقها او په اغه کلام باندې تخریج کوي خو چې کوم اصحاب تخریج دي اصحاب تخریج هر سړی نه وي چې کوم اصحاب تخریج دي آج یې د مجتهد مطلق کلام باندې یا مجتهد فی المذهب کلام باندې تخریج کوي تخریج نو دا په حقیقت کې د مقصد تقلید دی ایغ مجتهد کئی او دای دی ایغ وال اغا علت په خپل حکم کې چکه په خپل دغه مسئله کې بیان کړو دا په حقیقت کې دی چې مجتهد نسو دی مقلد دا دی ایغ مجتهد خبره ګوره ډېره باریکه خبره ده مزداره بحث ذهن نشین کو څه به فایده خامخا درکوي دا رنګې رایسه ولا ينبغي او دا مناسبه نه ده دا اوس رد کوي په احنافو باندې دی وایي چې ګوره دا مناسبه نه ده چې مثال یو فقها رئیسي یوه قاعده کېږي یوه قاعده کېږي سبا بیا دو د خپلې قاعدې نه د قرآن ټکی جوړ کړي او دا قاعده دو نه ماتوي که دا صحیح حدیث دو پرېښوده که نه صحیح حدیث یې پرېښوده خو قاعده نه ماتوي نه داسې دې فقها نه کوي لکه احناف چې کوي صراحتا خدای نام نه اخلي که نه خو رد په احنافو کوي لکه احنافو چې کړي دي احنافو قاعده ایښې ده په اصول فقه کې چې کوم حدیث من کل الوجود قیاس مخالف وي نو آبا ترک کاوشي آبا چه کاوشي ترک کاوشي نو بیا په دې باندې یو حدیث صحیح حدیث چې دی وایي چې متفقون علیه حدیث ته حدیث مسرات ورته وایي چې یو سړی د ګډې بیزې په دې غولانځې کې یا د میخې یا د غوا یا د اوښې په غولانځې کې پی ایسارې کړې خرڅه یې کړه نو هلته خو ډېرې ښکاري نو اوس هغه مشتری ته خیار ده درې ورځو پورې نو که بیا یې ایغه او رپۍ کولې خو ټیک ته کنی که ده یو واری ساری کړی نو شل پیالی یې وکړی او دوه دری وخته یې نه دل وشلی بل وخت خو ایغی کی یاره دری څلور پیالی وی نو په دری ورځو کی اندر اندر ده ته چه دا اختیار ده دی مشتری ته او مشتری به داسی چل وکی چه دا هغه به ورکی دا ګډه بیزه به ور واپس کی او مقصد دا ده چه یو سا دی کجورو به ورسره ورکی خپل پیسی به ونه چکی پر واخ مونږ احناف وایو که نه مونږ احناف مسلک اوس په دې کې دا ده چې مونږ وایو چې اصل کې دا صرف مشتری دا بیه نشي فسخه کولای چې تر څو بایې خوښه نه ورسره او چې د کومې پیسې دی ورله ورکوي دا د هغه پیو قیمت نه ده دا هسې د هغه بایې رضامندي دپاره چې اوس خامخا بیه سړي ته ورړنګی نو خوشحال نه نو د ایغ هغه سه خوشحالی دی پاره ده او دا حدیث من کل الوجود قیاس چرا مخالف تا ځکه چې اوس دا کجورې دې څه په هغه کې دي چې دا ورسره ورکوي دا دې څه په هغه کې شوې که ته په پیو هغه کې وایې خو چې ایغ هلته خوراکه شی نه ورکړي دي بیا چې د پی ورکړي دي خو هلته ایغ خو خوراک ورکړی ده که نو دا په څه کې دي نو دې وجې نه احنافو دا حدیث چې دا پرېښی ده نو شاه صاحب وایي چې ګوره خپلې قاعدې ته یې کتلي دي او صحیح حدیث یې په رد کړی ده فقها دې داسې کار بیا نه کوي چې دوره د خپلې اسلافو قاعدې نه دی څه جوړ کړي مقصد دونه اهتمام ورله ورکړي دونه تعمق پکې وکړي چې سبا صحیح حدیث دی په هغه سره چې کوي پرېږدی دا د په حنافو رد وکړ دا د ده مزاج مطابق دا خبره ما درته بیان کړه چې دا دا خبره داسې بیانوي لیکن حقیقت کې داسې نه ده مونږ ورته وایو چې شاه صاحب اصل کې مونږ ځنې احنافو غلطي کړې ده او عبارات یې داسې راوړي دي چې هغه عبارات ښه عبارات نه دي په خپل اصول فقه کتابو کې هغه عبارات ښه عبارات نه دي راوړي لکه مقصد دا دی چې ملا جون عبارت دالته دی نورالانوار کې خوندور عبارت نه ده راوړی ځکه دغسې عباراتو باندې بیا دغسې خلک اشکالات کوي نه باید داسې خبره نه ده بنیادی کیسه دا ده بنیادی چې موږ دا نه وایو چې دا اصل کې دې قاعدې دې وجې نه موږ دا صحیح حدیث چې دا پرېښی ده چا ویلي دي چې دې قاعدې دې وجې نه موږ صحیح حدیث پرېښی ده اصل کې د دې حدیث فهم کې شوافیو او موږ چې دا اختلاف ده دو د حدیث نه اختیار کامل فهم کوي او موږ د حدیث نه مشتری دپاره خیار ناقص فهم کو خیار ناقص او بل چې دا کوم کجورې له هغه ورکړو دا دو په عوض کې ونه فهم کوي چې دا د حدیث څخه صفا نه دي راغلي چې دا د هغه په عوض کې کجورې ورکړه خو دو دا فهم کوي چې دا د هغه پیو په عوض کې دي او موږ دا فهم کو چې نه دا هسې هغه یو اخلاقي شای ده چې هغه په دې سره ناراضه کېږي نو لهذا څه اکرام یې کول چې دي په کار دي نو دا د حدیث کې فهم د معنی کې اختلاف راغلی نه دا چی دا حدیث مونږ د دې خپلې قاعدې د وجې نه چی چی مونږ قاعده بس سور خواب پر پکې لګېدلی او اوس مونږ صحیح حدیث پرېږدو دې د وجې نه قطعا مونږ دا حدیث پرېښی نه ده تاسو په دې خبرې پوه شوئ نو شاه صاحب اعتراض په مونږ باندې دا غلط ده که نه بیا تاسو ورپسې اصول بزدوي وګورو ما کتلې ده الحمدلله ما ورپسې کتلې ده خو ټیم نه و چې ما هغه عبارت دالته چوی پر نقل کړی وای تاسو بیا اصول بزدوی ورپسې وګورو بیا به درته مقصد داده چې پته ولګي تاسو هسې په دې مسلې باندې سر خلاص کړ مونږ دې دې وجې نه چېرته مقصد داده چې هغه نه ذکر کړی ښه جي ورته ګورو اوس دا مخکې د خبره مې درته کړې وه هلته مې غالبا عبارت درته ذکر کړی او بیا دې اصول بزدوي چېرته ما نقل کړی ده نشوي به یې انشاءالله ما نه اوس ویل ده خو چېرته مې هسې ضمناً درته خبره شیر کړه بیا مې د اصول بزدوي هغه عبارت درته ویله که بیا مې نه یې ویلی ما نه ویلی زه به بیا وګورم ښه جي نو داسې خبره ده نو دی وایي ولا ینبغي خو ده خبره اوس بیان کړه موږ جواب وکړو خپله ولا ینبغي دی وایي چې مناسبه نه ده ان یرد حدیثا چې رد کړي حدیث یو فقی یو حدیث رد کړي او اثرا یا یو اثر رد کړي نقل رد کړي فسابق علیه القوم حالانکه اجماع په هغه باندې قوم کړي لقاعدة داسې قاعدې د وجې نه رد کړي استخرجها هو او اصحابه چې دې ملا صاحب خپله هغه قاعده جوړه کړي یا د ده ملګرو جوړه کړي کرد حدیث المسرات لکه رد کول د حدیث مسرات واخله و که اسقاط ذی سهم ذوی القربی یا لکه اسقاط د سهم د ذوی القربی واخله لکه اسقاط د سهم د ذوی القربی اصل کې په دې کې ده چې بنو هاشم کې چې کوم مالدار خلک وي نو هغه لپاره به مقصد دا دی چې په هغه کې حصه وي په غنیمت کې که نه به وي نو احناف مسلک په دې کې دا ده چې نه به وي شافعي صاحب مسلک په دې کې دا دی چې ای به موږ احناف دا ساکتو او موږ احناف دا دې وجې نه نه ساکتو چې دې قیدې دی وجه نه ساکت وو یاره مونږ دې دی وجه نه ساکت وو چې ټیک په حضور صلی الله علیه وسلم په دور باندې ورکړی شوی وو خو خلفای کې خلفای راشدینو بیا نه وو ورله ورکړي او نه چا صحابه کرامو په دې نکیر کړی وو نو ګویا کې لکه د اصحاب عمل د دې نه چې وو مخالف وو نو هغه اصحاب عمل ته مونږ ګورو چې اصحاب صحابه کرامو عمل چې کوم د دې مخالف وو هغه بیا مقصد دا چې کوم مالدار هغه نو هغه ته بیا حصه نه ورکړي نو دا هغه ساکت کړی نو موږ دې ته کتلي دا نه چې موږ دې څه کوي دې دې وجې نه دا ایښی ده چې ته په موږ اعتراض کوې وکه اسکات سهم ذوی القربا فان رعایت الحدیث شاه صاحب چې ګوره داسې به دو نه کوي ځکه چې رعایت کې حدیث او جب ده یعنی احق ته دې رعایت چې دې کوي دې نه المخرجه چې د کومر باسلې شوې ده و الى هذا المعنى اشار الشافعي او دوی چې ګوره دې مسلې متعلق د امام شافعي چې ګوره څه خبره کړې ده هغه وایي چې که ما چېرته یوه خبره کړې وي او څه چا ما ته صحیح حدیث راوړ نو ما خبره به غورځوله شي او صحیح حدیث به چی قبله وشي موږ وایو چې دا لکه ده کړې ده دغسې موږ امام صاحب دغسې خبرې کړې دي و الى هذا المعنى اشار الشافعي دې معنی ته امام شافعي صاحب اشاره کړې ده حيث قال مهما قلت من قول کله چې زه یو قول وکړم او اصلت من اصل یا یو اصل قایم کړم په اصولو کې نو فبلغ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ما قلت بیا ما ته ورسېدي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلاف کېږي هغه چې ما ویلي فالقول ما قاله صلی الله علیه وسلم نو خبره به هغه چې کوم حضور صلی الله علیه وسلم کړي او ما خبره به چې مردوده وي مونږ وایو چې بلکل مونږ هم دغه مونږ فقهاو هم دا رایه ده چې دغسې یو اصل ایښی وي خو حدیث دو ته له مخکې نه معلوم نه وي او بیا ورته رسېدلی وي بیا دو خپله خبره پرېښې ده هغه حدیث یې منلې ده او که ورته معلوم وي او بیا یې یو اصل قایم کړی بیا به په هغه حدیث کې څه علت خفیه د وجې نه یا د نورو حدیثو سره د تعارض د وجې نه نو دو به څه یو تطبیق یا منځ کې یو بل ان تتبع الکتاب والسنة والآثار لمعرفة الاحکام الشرعیة علی مراتب تتبع دی کتاب الله او دی سنت او دی آثارو لپاره دی معرفت چی احکامات شرعیه و دا په څو مراتبو باندې ده یعنی دی احکامات شرعیه دا چې سړی معلوموي که نه د کتاب الله نه د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د آثار د تابعینو او د صحابه کرامو نه نو دا په څو مراتبو باندې ده ومنها أن تتبع الكتاب والسنة والآثار لمعرفة الأحكام الشرعية على مراتب أعلاها أعلا پتولو كدادا أن يحصل له من معرفة الأحكام بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ما يتمكن به من جواب المستفتين في الوقائع غالبا بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه وتخص باسم الاجتهاد فدی طولو کی درجه دالة دونه مطالعه وکړي او دونه مقصد دا شیونه یاد کړي چې ده ته دونه طاقت ملاو شي چې مستفتیین ده نه چې کله تپوس کوي په وقایعو کې غالبا نو بیا ده جواب اکثر وي د چا نه توقف نه توقف په ډیرو کې نه کوي او جواب اکثر بیا دی ورکولی شي او دی هغه مسله د قرآن او د حدیث او د آثارو نه استخراج کولی شي او چه کولی شي معلومولی شي اعلی درجه هغه چې دا آ دا ده وتخص باسم الاجتهاد او دې ته بیا نام چې ورکاو چې دغې مرتبې ته د اجتهاد مرتبه وایي او دغ کس ته بیا مجتهد وایي دې کس ته چې وتایي مجتهد وتایي نو مجتهد چا ته وتایي مجتهد هغه چا ته وتایي چې یوې مسلې متعلق دنه تپوس وکړی شي او بیا دا مقصد دا چې د قرآن او د حدیث او د آثارو نه بیا د هغې جواب څه کولای شي استخراج او استنباط دا کولای شي نو دغې درجې ته بیا درجه د اجتهاد وایي او دغه کس ته مجتهد ویلی کیدای شي تاسو په دې خبرې پوه شئ وهذا الاستعداد يحصل تارتا اوس دا استعداد څنګه حاصلېږي دا استعداد وهذا چې مثال هغه اجتهاد درجې ته دا استعداد ورسي نو دا به څنګه حاصلېږي وهذا الاستعداد يحصل تارة بالامعان او دا استعداد کله کله حاصلیږي په تفکر سره فی جمع الروایات په جمع د روایاتو کې ښه سوچ په وکړې په تطبیق د روایاتو کې وتتبع الشاذ والفاظ منها او د هغه شاذه فاذه د روایاتو نه هغه تتبع به پکې وکړي کما اشار الیه احمد بن حنبل لکه دې خبرې ته اشاره احمد ابن حنبل صاحب کړې وه مع ما لا ينفك منه العاقل العارف باللغه سره د دینا ما هغه لا ينفك منه العاقل العارف باللغه چې هغه نه عاقل عارف باللغت خالی نی من معرفت مواکل سره مرسره ورسره هغه مواقع الکلام به هم پیژني او هغه چې هغه امام احمد بن حنبل صاحب ورته اشاره کړې وه چې کم سے کم چورا پنځه لکه احادیثو ذخیره خو چې ده سره یي او صرف دا احادیثو ذخیره نه یو هغه کما اشار الیه احمد بن حنبلین چې هغه پنځه لکه څونه ذخیره مع ما لا ينفق منه العاقل العارف باللغه سره د دې خبرې چې دا چې هغه نه عاقل او عارف باللغت خالی نی چې هغه څه شی ده چې هغه معرفت د مواقعو د کلام چې دونه ورته بصیرت خدای ورکړی چې دا اندازه ورته لګي چې د دې کلام موقع دا ده او د دې کلام موقع دا ده او دغسې محاورې بیا دا مقصد دي او دغسې محاورې چې بیا دا مقصد دي چې په دې باندې ولې ډېر کله ته د یوې خبرې فهم کول د بل سړي خبرې نه د هغه محاورې سره څه لري تعلق لري په دغو ټولو شیانو باندې به چې علمي وصاحب العلم بآثار السلف او صاحب د علم به په آثارو د سلفو سلفو آثار به ورته معلومی من طریق الجمع بین المختلفات چې سلفو څنګه جمع بین المختلفات کړی ده دا باندې به علم وي او څنګه به سلفو مقصد دا چې مختلف اقوال وي نو دغې کې به سړی تطبیق څنګه سره کوي و ترتیب الاستدلالات په دې باندې به علمي و نحو ذالک نو دې ته بیا په دې طریقې سره چې کوم دا صحیح نه وي بیا دا هغه مجتهد مطلق درجه وي او دې ته اجتهاد درجه وتایي و تارتا کله په دې سره حاصلېږي د اجتهاد مطلقه درجه چې سړی دی په هغه سره مجتهد مطلق جوړ شي دا کله داسې حاصلېږي و تارتا باحکام طرق التخریج او کله کله دا حاصلیږي په اتقان د هغه طرقو د تخریج علی مذهب شیخ من مشایخ الفقه په مذهب د یو شیخ د مشایخو د فقه نه چې مثال یو سړی ده یو شیخ د مشایخو د فقه نه د هغ اقوالو باندې دتا د تخریج مضبوطه مضبوطه طریقې د تخریج ورته چې دي حاصلې دي او ښه مضبوط تخریج دته حاصل ده چی دی دی ایخ په فقی په قول باندی چه کولای سی تخریج کولای سی و تارتا بی احکام طرق التخریج علی مذهب شیخ من مشایخ الفقه مع معرفت جملة صالحة من السنن نو دته تخریج قوت هم خدای ورکړی او ورسره ورسره دته الله تعالی معرفت ورکړی دی یو صالح حصه دی سننو او دی آثارو بحیث یعلم په داس شان سره چه دته پته لګی ان قوله لا يخالف الاجماع چی د ده دا خبره اجماع سره مخالفه